او چې څومره مو وس وي د هغوی یعنی کافرانو د مقابلې لپاره ښه ځواک او روزل شوي آسونه چمتو کړئ چې په هغه سره هم د الله او هم خپل اوسنی دښمن وویروي او آن هغه نور دښمنان چې تاسو یې نه پیژنئ یو الله یې پیژني او څه چې د الله په لار کې لګوئ اجر به یې پوره پوره درکړل شي او پر تاسو به ظلم نه کیږي او که هغوی سولې ته میلان ولري نو ته هم ورته تیار شه او پر الله بروسه وکړه یقینا هماغه ډیر پوه اوریدونکی دی او که دوی غواړي چې دوکه درکړي نو الله دی بس دی دی هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ لا عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی وایي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واوریدل ویل د قیامت په ورځ به خلک پښیلوڅي بربند او ناسونه تر پاتول سي ما ورته وویل اې د الله جل جلاله رسوله نر او ښځې ټول به یو بل د ګوري وې فرمایل عائشه خبره به تر دې ډیره لوی وي چې دوی یو بل ته وګوري د دې حدیث روایت بخاری او مسلم کړی دی کاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې یولسمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له اته ویشتمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مجسم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د کابل ولایت په فدایي برید کې تر دوه سوه شپږ څلوېښت تنو پورې افسران او پولیس وژل شوي او ټپیان دي د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په فدايي برید کې اووه شپېته ګوډاګیان مړه او ژوبل، اووه شوبلې او زغروال ټانګونه یې ویجاړ شوي. د غزني ولایت په مرکز کې ټانګ ویجاړ، دیارلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د سمنګان ولایت په دری صوب کې د قومندان په ګډون یوولس تنه مسلح اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د منصوري عملیاتو په جریان کې پرون غرمه مهال د کابل ښار اړوند د کورنیو چارو وزارت د پخوانۍ ودانۍ په دوهم نظامي قراول کې چې اوس د پولیسو د تجمعات لپاره استفاده ترې کېږي فدایي برید ترسره شو. برید د اتل استشهادي مجاهد صلاح الدین چې د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی و د موټر بم په وسیله ترسره شو. چې خورا درانه منفجره مواد پکې ځای پر ځای شوي وو. مزدور دښمن هغه مهال د وزارت په دوهم نظامي قراول کې په نښه شو چې د وزارت اړوند افسران، کارمندان او پولیس د ډوډۍ راخیستلو لپاره په دغه ځای کې راټول شوي وو. د انفجار د رامنځته کېدو سره د یاد وزارت دوه سوه شپږ څلوېښت تنه افسران، پولیس او کارمندان وژل شوي او ټپیان دي. فدايي مجاهد د دغې حملې لپاره تقريباً يوه هفته سيمه څارلې وه چې نن يې مناسبه موقع پيدا کړه. دغه بريد د مزدور دښمن څخه د هغو ټولو جناياتو په انتقام کې ترسره کېږي چې په ملکي خلکو بمونه اوروي، ښځې، ماشومان او سپين ږيري وژني او د خلکو کورونه نړوي. همداراز برید امریکایي غلامانو ته پیغام لري چې له کفارو سره په غلامۍ هیڅکله هم له مرګ او د ملت له قضاوت څخه ځان نه شي خلاصولای. که څومره هم د امریکایانو په خدمت کې وخت تیر کړئ، بیا به هم له دا ډول سرنوشت سره مخ کیږئ او عدالت به درباندې پلی کیږي. ښه دا ده چې نور سر په ګریوان کې ټیټ کړئ، له پردۍ غلامۍ څخه لاس واخلئ او نور د افغان کړیدلي ولس د ځوریدنې او د امریکایي اشغال د اوږدیدو سبب نه شئ. همداراز د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند د کابل جلال آباد په لویه لار د ورېښمین تنګي په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس جګړې نږدې دوه ساعته دوام وکړ او په لړ کې یوه راده رینجر ویجاړ، څلور تنه استخباراتي کارمندان مړه او ټپیان شول. او یو بل خبر وایي چې د کابل ښار اتمې حوزې اړوند بنې حصار سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي د برید په پایله کې دوه تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. له هلمند ولایت نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي په هغه استشهادي برید کې چې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د قاري پوستې ته څېرمه د مزدور عسکرو، پولیسو او سنګوري اربکیانو په ګډ مهم مرکز ترسره شو، دښمن ته پکې د سر او مال دروند زیان واوښت. خبر زیاتوي برید د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د یوه تن قهرمان فدايي مجاهد نوراحمد زرقاوي هلمندي له لوري د تکتیکي موټر بم په مټ چې په زیاته پیمانه قوي منفجره مواد پکې ځای پر ځای شوي وو ترسره شو. په دې اتلوال برید کې د مزدور دښمن د مهمو لوړپوړو چارواکو په شمول اووه شپېته تنو عسکرو، پولیسو او سنګوریانو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د دښمن یاد مرکز له خاورو سره خاورې او څلور ضربتي ټانګونه او درې شوبلې یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د دښمن هغه پلان چې له یاد مرکز نه یې د عملیاتو لپاره برابر کړی و په نطفه کې شنډ کړای شو. د یو بل خبر له مخې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د نادعلي او مارجې ولسوالۍ ترمنځ د دوراهي په سیمه کې په هغه عسکرو، پولیسو او سنګوریانو چې د خپلو بادارانو په هوایي ملاتړ سره د عملیاتو په موخه راوتلي وو د دوه تنه فدایي مجاهدینو له لوري مخامخ بریدونه ترسره شول چې تر یو ساعت پورې دوام وکړ په یاد برید کې لس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل ګڼ شمېر نور ژوبل او پاتې په تېښته ولاړل د تېښتې په مهال د دښمن یوه شوبله د خرکړای شوي ماین په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. له پېښې وروسته دواړه فدایي مجاهدین روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل او د یاد ولایت د ګرېشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د فدایانو هدیرې په سیمه کې بېګا ماخستن اته بجې یرغلګرو د خپلو ګوډاګي کمانډویانو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله. د چاپې په مهال ګډ دښمن ګڼ کورونه تلاشي او ګڼ نور یې د بمونو په مټ ویجاړ کړي او یو موټر سایکل یې سوځولی. دښمن د شپې په درې بجې له سیمې نه په داسې حال کې وتښتید چې دوولس تنه کلیوال یې له ځانه سره د بندیانو په توګه یوړل. د غزني ولایت مرکز اړوند منګور او قرباغي سیمو کې د ګوډاګي دښمن په عملیاتي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د معلوماتو په اساس جګړې تر مازیګر شاوخوا پنځو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو دغه راز پنځه تن عسکر ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول په جګړه کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید انا لله و انا الیه رجعون د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د کاریز په سیمه کې تیره ورځ ماسپښین دوې بجې په هغه مزدور دښمن وسلوال بریدونه ترسره شول چې په ګڼ شمېر کې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو. بریدونه چې د ماخستن تر یوولس بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې یې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او لس تنه نور ژوبل شول. په پېښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوالۍ اړوند زیرکي سیمه کې مهم اربکی قومندان ګل نظر له لس تنو اربکیانو سره مجاهدینو ته تسلیم شو. د معلومات له مخې نوموړی قومندان د حقایقو په درک کولو او د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له کرغېړن سبت څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شو. دوی ټولو خپلې وسلې هم مجاهدینو ته وسپارلې او کلکه ژمنه یې وکړه چې د ژوند تر پایه به له مجاهدینو سره همکارۍ ته دوام ورکوي او له ګوډاګۍ ادارې سره به هیڅ ډول اړیکې نه پالي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اړوند د عرب په سیمه کې بیګا ماخستن لس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. په پوسته کې له دښمن څخه یو پیکا ماشیندار، یو راکټ او درې کلاشینکوپونه او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. د یاد ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د تورکول په سیمه کې د وسله وال برید په ترڅ کې دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول یو راکټ او یو کلاشینکوف یې ولجه شول د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د عزیز آباد په سیمه کې پرون سهار لس بجې کندهار هرات ته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې یو ساعت یې دوام وکړ، په پایله کې یې څلور د تیلو ټانکر په مرمیو سوري شول او یو رینجر موټر یې له وارخطایۍ چپه شو. په پیښه کې دوه تنه مزدور عسکر قتل او درې تنه ژوبل شوي. د یاد ولایت په ادرسکن کې یو عسکر ژوبل شو. د ننګرهار ولایت غني خیل ولسوالۍ اړوند د کامې سیمه کې په شریرو اربکیانو چې له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې درې تنه اربکیان ووژل شول. د میدان وردګ ولایت جلګې ولسوالۍ په دفاعي پوستو د مجاهدینو له لورې بریدونه وشول چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. دغه راز د نوموړې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د مجاهدینو له لورې د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر تخریب شو او دوه تنه عسکر ژوبل شول. د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ اړوند ګل سلک سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. دغه راز تېر ماښام شاوخوا اوه بجې د یاد ولایت سرکاڼو ولسوالۍ مربوط خونه سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د خبر په اساس دلته هم دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر تر دې دمه نه دی روښانه شوی. د بغلان ولایت برکي ولسوالۍ اړوند د ګرداب سیمه کې د قومندان مهدي په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې د نښتې په لړ کې د قومندان په ګډون درې تن عسکر ژوبل شول. دغه راز پرون مازیګر شاوخوا څلور بجې د یاد ولایت دوشي ولسوالۍ اړوند د راز سیمه کې له مزدور پولیسو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. د خبر په اساس د جګړې په جریان کې یو اراده رینجر ویجاړ پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د فراه ولایت د خاک سپید ولسوالۍ اړوند د ننګاوباد او دیوال سرخ ترمنځ سیمه کې پرون سهار وختي د مزدور دښمن او یرغلګرو الوتکو د ملکي خلکو په کورونو بمبارۍ کړې. د بمبارۍ له امله خلکو ته درانه زیانونه اوښتي، ګڼ کورونه یې تخریب او د برمو شمسیانې ماتې شوې دي. د یاد ولایت په بلابلوک کې یو مزدور عسکر ووژل شو.